په دې آیات مبارکه کې تشجيع د په جهاد او انفاق فی سبیل الله باندې چې دا الله په لار کې به جهاد کوي مال به خرج کوي او فایات مبارکه کې دادی چې خامخا پتا سو باندې به ازمایش او امتحان په دې دنیا کې کې دي شي د مالونو تکلیف بم در باندې راځي او د نفسونو تکلیف بم راځي په میدان کې به تاسو لا شهادت ملاويږي زخمیان کیږي با څوک هم چې حق خبره کوي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي خلق د خیر طرف لرا بلی د ناروا او د بدون من کوي نو خامخا بدل اذیت او تکلیف رسول شي بدر دې بدر پس خلق وي د دې لپاره د صبر او د تقوا نه بغیر بل علاج وي نشتا چې الله نه به مدد غواړي او الله له رجوع کوي حدیث د صحیحینو کې راغلی اسامه ابن زید رضی الله عنه وایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو ځل په خر باندې کې ناس تو سورلی کولا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاجزی و چې په خر باندې سورلی کړی دا د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس لتلو غنا جوړ او بیمارو نو لار کې سخلق ناستو هغه باندې چې تیرېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلې نه راکو شو په دا خلکو سلام واشولو عبد الله ابن ابي ابن سلول چې دا رئيس المنافقين دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر اذیتونه او تکلیفونه رسول دیم په مجلس کې ناشتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایله دعوت ورکو وقرأ عليهم القرآن قران کریم ورلو لستو دعوت څه شی د قران کریم لستل نو عبد الله ابن ابي ابن سلول په خپل صادر باندې د خپل پوزه پټه کا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کوله او په داسې ځمکه باندې روانو چې خورنا کزمکه وا دوړي راپورته کیدی نو د دوړو د وجنه د وجنه د خپل پوزه پټه کا تکبر کولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی لا تخبروا علينا مونږ له دوړي مکوي او رسول الله عليه الصلاه والسلام له پدی الفاظ سره اذیت ورکو چې انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا ارجع الى رحله فمن جاءك فاقصص عليه وی اے سړی دا ته چې کوم خبرې کې نو دا خې خبرې دي خو موږ له زموږ په مجالسو کې مکه وچ راځي زبس په خپل کور کې کینه کړه چې خوخي درځین او غیبه اوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو استاد دی خرنه بدبویزي او مال تکلیف را رسولو نو صحابه کرام را پاسې دلدل وی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه چې بدبخته د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د خر اغبوی استاد بوی نه خده ته دا غي نډیر بدبوی داره صحابه کرام را جمع شول د عبد الله ابن ابي ابن سلول د قوم څخه کسان و غم را پورته شول تر دې چې د مسلمانانو په خپل منځ کې جنگ شو سوک سپېړه او چلیدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دای خاموش کول تر دې چې دای خاموش شول او دای هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله معافي وکا او دا د نبی له سلام او د صحابه او طریقه وا چې مشرکان او اهل کتاب له به عفو او معافي کولا دا غي په مصیبت په اذیتونو باندې به صبر کولو او بیا صحابي د آیات لستول تبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د اذیت خبرې د منافقانو د مشرکانو بی دینو نه اوریدلې دي صبر په کړه حدیث د مسند احمد ترمذی او ابن ماجه کې راغلي صحیح حدیث دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال وإما لدى الله دين باركي دومره تکلیفونه راکړي شوې دي چې زمانه مخکې بل چاله دومره تکلیفونه نو ملاو په یو پیغمبر هم دومره اذیتونه او تکلیفونه نه راغلي لکه رسول الله عليه الصلاه والسلام باندې او د الله د پاره زه دومره يرول شوی يم چې دومره بل څوک نه دی يرول شوی او په ما باندې وې ډیر ورځې تیر شي میاش تیر شي خو زما او د بلال رضی الله عنه د پاره دومره طعام ني چې یو ژوندې کس دی هغه وخوري صرف دومره معمولی شی چې هغه د بلال رضی الله عنه په دې ترخ کې راځي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دې آیات مبارکه کې اوس د يهوديانو هغه درې مقباحت ذکر کیږي چې حق به پټولو او په دې کې اتمان حق باندې د مقصد دنیا ګټل او اغستی وی دی په دې سره پیسې لګي اغسته او په دې سره عوض لګ دنیا کټول راجم شي د آخرت مقابله کې دا لګا دا امام رازی رحمت الله علیه وی واشتروا به ثمنا قليلا د دې معنا ده چې انهم اخفوا الحق ليتوسلوا به الى وجدان شيء من الدنيا دی حق پټ کړو دې لپاره چې دی په د دنیا سره منصب لورسي او دنیوي سره منفعت او فائدہ په ورله ملاو شي نو هکې د دې وجنه پټولو چې دنیوي فائدہ ورله ملاو شي حدیث پاک کې راغلی امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه چانه چې یو علم بارکه ته پوسو کړی شو او دله پته ده د سره جواب وی او څه عذر نشته خود دا علم پټ کو نو فرض قیامت بدله د اور واګه په دې خلک واچول شي زجرنا او زورنا لا کاتمین د حق لا چې ګوره دا خلک یو طرف له حق پټي او بل طرف له پدې سمجي چې خلک زمو ستایني او تعریفونه وکي او خلک زمو صفاتونه کوي چې دا حق پرس خلک دي او په دې باندې دوی خوشحالي کوي ويحبون ان يحمدوا او من ساتي دا چې دوی تعریف او ستاینه وکړي شي بما فاغتار لم يفعلوا چې دوی کړه نه حق بیان کړه نه حق پټ کړه او دا خو خی په دې ته مې چې خلک تعریفونه او ستاینه وکړي چې دا حق پرس خلک دي چې د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې سم منافقانو اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په جهاد لوتو نو دا منافقان برستو پاتې کېدل جهاد له ورسره نتلل وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې باندې بدای خوشاله چې د الله پیغمبر جهاد لاړو او موږ په خپل کورونو کې پاتې شو د سره په جهاد کې مرګري نشو رسول الله عليه الصلاه والسلام چې بکله د غزا او جهاد نه واپس مدینه منوره لراغه نو دای به نبی اسلام لراغل عذرونه به پیش کول د دروغ قسمونه به وخوړل چې موږ ځکه نو ته چې دا عذر مو دا عذر مو قسم به وخوړو واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا او دا خبره به خوخه وا چې زموږ ستاینه او تعریف دی او شي په هغه څه چې موږ کړی نه دي جهاد لم نه ترې د دروغ قسم به وخوړو چې زما تعریف دی مشي چې فلانه مخلص مسلمان دی جهاد لکلانو نو د فلانه فلانه عذر یو ابو سعید خدری رضی الله عنه الله رب العالمین دا آیات رولې ګلو دا آیات نازل شو چې لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا خامخا ګمان مکو پاغه کسانو چې غي خوشحالي کی پاغه کار چې دای کړی دی کم کار کړی تفسیر جلالین وای بما فعلوا في اضلال الناس کم خلک چې گمراه کړی دي په خپل نه دي نور خلکم پاتې کوي حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور یو سړی سره سشتنا او په دروغ باندې خلق له دا سره غندې چې دا کار ما کړی یا دا را سره شتا نو دا داسې دروغ جن نه لکه دوه د دروغ جامې چې اجولي فخوا په عربو کې دا عادت چې کوم بسردار او مالدار سره وو نو به دوه جامې اجولي وي دوه قمیصونه به وو نو دوه جامې چې دی جوړي دا غي د لمنو سره مخکاري چې لاندې قمیص هم ده او د لسنو سره مخکاري چې لاندې د دویم قمیص اچولې نو بعض خلک به مالدار نو سردار بنو او ځان لبه اسی سردار جوړولو دروغ به وي نو د لستونی سره به کپړه ګنډلې وا او لاندې لمن سره به ګنډلې او چې خلک دا خیال او ګمان کې چې دم دوه کمیسونه چولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا سره سسیز نشتا یو کار نیک نه کړي او د ځان نیک غني د ګننګار او مجرم او د خلکو له ځان نیک سرګندې دا د دروغجن کس په شان دی چې دوه د دروغو قمیصونه اچولي فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب نو په دای باندې ګمان مکوا چې کامیابی ور لګنی ملاو شي عذاب نه ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره به عذاب دردناک علیم مزدفعین له معنا د مولمن سره درد ورکون کې عذاب به وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين